سمره چې عمل خیسته ده نو دور بدل به خیسته وی موږ د الله حبیب مکول او مونږ هم کو صحابه هم کول او مونږ هم کو او د هر چا د موز به یو عمر بدللی ځکه دای موس کې چې کم خیستواله ا درست خلق په موس کې ناراضي فلا تطعهما نو د دې دواړو خبره ممنا تابعداري کوا خدا الله او د رسول پنا فرمانای کې به نه منی ور هر ګناه کې به د مور پلار نه منی دا آیات اگر چې عام دی خدا د صاد ابن ابي وقاص رضی الله عنه مبارک نازل شوه او دا یو صحابي دی چې په عشره مبشره کې دی علماء لیکلي پټولو کې آخر د په وفات کې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه کم چې لس صحابه دا پټولو کې آخر د په وفات کې ادا یو هغه شخص دی چې سور سور ملکونه فتح کړی یو په فاتحین د اسلام کې د دې خارو د لاندې سمر بهادر خلق دفن دي عدد دعاګانې به قبلې دي لوی جلیل القدر صحابي دی او دا غور اول رامن فی سبیل الله اول د الله لار کې غشې وشته او د الله پیغمبر ورته ارمی فدا کا بی و امی غشیولا مور پلار می درن قربان شاه پس مور پنور کې ناس ته خوراک کولو نسکا کړ الله دا یاتونه روزېږي نو ګور سعد رضی الله عنه مور ته وای ودا خوستا په بدن کې یو روح دی اتوې زب خوراک او سکاک نکوم او پنور بناسم تر دې چې زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار وکم وی قسم دې کسل روحونه دې بدن کې راشي د دې یو په دې سل شي اته خوراک او سکاک نه کې پنور ناس ته دا سل بدر نټول نمبر په نمبر وزي وګورځي ایمان نه پرېزم اوس د خوه د کخره او نه خره ګور دې کې مؤمنانو له تسلی ورکړي د حضرت نوح علی السلام په واقع باندې کله ګور امتحان وګدوي د حضرت نوح علی السلام ازمایش دې وګدو پورا نه نیم سو کال د قوم کنزلی وی والو ټکونو اکل امتحان مختصر دی خو سخوی لکه د ابراهیم علیه السلام بوده لګوا خو سختو اور ته ور غرزولو اګور نور قسمه قسم تکالیفو